نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې نهمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له دوه ویشتمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د غزني ولایت په قرهباغ او جغتو کې یوه قرارګاه او یوه پوسته فتح شول دېرش تن عسکر وژل شوي او ټپیان دي د بغلان ولایت په نهرین کې پوسته فتحه د قومندان او استخباراتو د مدیر په ګډون څوارلس تنه پولیس مړه او ټپیان شوي دي د پکتیا ولایت په مرکز او وزددران کې دولس تنه عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د بلخ ولایت په البرز کې دوې پوستې فتحه د دوو قومندانانو په ګډون دولس تنه نور مړه او ژوبل شول د هلمند ولایت د نادالی او مارجې ولسوالۍ ترمنځ نه تنه مزدور عسکر وویشتل شول اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په ګړندي بهیر کې تېره شپه د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ اړوند ښاغلي سیمه کې د مزدور دښمن یوه مهمه قرارګاه فتح شوه په دغه قرارګاه کې د دښمن پنځلس تن عسکر ټول وژل شوي جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي وسلې او مهمات ترې نیول شوي د معلوماتو په اساس له دښمن څخه شپږ میله امریکایي کارمولي ټوپک درې میله پیکا ماشیندار، دوه قبضې راکټ لانچر، څلور میله کلاشینکوف، درې موټره ډول ډول مهمات له نورو نظامي توکو سره مجاهدینو ته په لاس ورغلل. همدا ډول د جګړې په جریان کې د دښمن دوه ارادې رنجر موټر له منځه یوړل شول د یو بل خبر له مخې تېره شپه د جغتو ولسوالۍ اړوند قیاغ سیمه کې هم د دښمن یوه پوسته فتح شوه پنځه تنه عسکر پکې ووژل شول چې جسدونه یې پاتې دي او لس تنه عسکر ټپیان دي همداراز یو رینجر موټر یو میل هوان یو میل دهشکه یو امریکایي کارمولی ټوپک څلور میله کلاشینکوپ او ډول ډول مهمات هم ونیول شول یوه عراده رینجر موټر او یو څلور ټایره موټرسایکل له منځه لاړل د بغلان ولایت نهرین ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ، امنیه قومندانۍ او شاوخوا دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ بریدونه ترسره کړل. د ترلاسه شوي معلومات له مخې د بریدونو په پایله کې د پولي کلام په نوم مهمه پوسته په بشپړه توګه فتحه شوه. دغه راز دوه تنه پولیس ووژل شول. د وحشي اربکي ولي او د استخباراتو د مدیر په شمول دوولس تنه پولیس ټپیان شول. په نښته کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند حبیب الله کلا سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په پایله کې دوه تنه پولیس ووژل شول همدارنګه پرون ورځ د یاد ولایت وزې ځدران ولسوالۍ مربوط څټو کنډو سیمه کې په مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې له امله یو تن عسکر ووژل شو او یو بل ژوبل دی له یاد ولایت نه په جلا خبر کې ویل شوي چې د نوموړې ولسوالۍ په یاده سیمه کې پرون ورځ هم په تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لورې وسلوال برید وشو خبر زیاتوي د برید په پایله کې درې تنه عسکر ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان شول همداراز د یاد ولایت احمد خیلو ولسوالۍ کې اووه تنه عسکر او پولیس په مزدور اداره کې له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي یاد عسکر د حقایقو په درکولو او د دعوت ارشاد مسؤلینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن څپ څخه راجلا او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول دوی ټولو ژمنه وکړه چې نور به د ګوډاګۍ ادارې خواته نه ورځي او د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته به دوام ورکوي د بلخ ولایت د البرز ولسوالۍ اړوند قزل قدوغ سیمه کې د شریر اربکیانو په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د بریدونو په پایله کې دواړې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې. دغه راز یو تن پولیس او دوه تن اربکیان ووژل شول. د شلګري ولسوالۍ د امنیه قومندان سید عارف او اربکي قومندان دواجان په شمول نه تنه پولیس او اربکیان ژوبل شول په نښتو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید د هلمند ولایت د مارجې او نادعلي ولسوالیو ترمنځ د عبادالله قل په سیمه کې په هغو مزدور عسکرو وسلوال بریدونه ترسره شول چې له خپلو پوستو په ګڼ شمېر کې راووتل د بریدونو په پایله کې نه تنه مزدور عسکر وویشتل شول او پاتې بیرته په تیښته پوستو ته ولاړل په بریدونو کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د قلعه سنګر په سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل درې تنه نور ژوبل شول او پوسته یې ویجاړه شوه په پیښه کې یو تن مجاهد زخمی او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شنې جامې په سیمه کې یرغلګرو او ورسره مزدورانو یې د خپلو جنایاتو په سلسله کې په یوه دیني مدرسه چاپه ووهله د چاپې په مهال ګډ دښمن د مدرسې یو موټر او درې موټر سایکل سوځولي څلور تنه د مدرسې شاګردان یې بندیان کړي دي دښمن د جنایت ترسره کولو وروسته درې بجې بیرته له سیمینه په تیښته تللی دی د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ اړوند پرید او امیرجان په نوم اربکیانو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې پنځه تنه اربکیان ووژل شول او درې تنه نور ټپیان شول همداراز د خوښۍ ولسوالۍ اړوند شای مردان سیمه کې په مزدور عسکرو چې په سیمه کې د تلاشي په بهانه خلک ځورول د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تن عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی. دغه راز پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د یاد ولایت مرکز اړوند شغاسي کلا سیمه کې په مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري برید وشو. معلومات ښیي په دغه برید کې درې تن عسکر ووژل شول، یوه راده رینجر او درې میله وسلې او مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل. د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اړوند ارغندۍ سیمه کې د کابل کندهار په لویه لار د ګوډاګۍ ادارې په استخباراتي کارمندانو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د برید په پایله کې د یادې ادارې شپږ تنه کارمندان ځای پر ځای ووژل شول دوه میله کلاشینکوپونه درې تومانچې اته عدده موبایلونه یو جی پی اس دوه د شپې دوربینونه یو د ورځې دربین دوې دانې کیمرې او یوه اندازه نقدې روپۍ د مجاهدینو لاس ته ورغلل. برید په بریالیتوب سره پای ته ورسید او مجاهدین روغ او سالم بیرته خپلو سنګرونو ته راورسیدل. د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ مرکز اړوند د عصمت د قرارګاه پر سړک د مزدور عسکرو په رینجر موټر د خرڅ کړای شوي مین په مټ چاودنه وشوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره شپږ تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د ارغسان ولسوالۍ اړوند د شګو ګودر د بوکي په سیمه کې پرون سهار لس بجې د مزدور اردو عسکر د مزدور اردو عسکر د مجاهدینو د بریدونو له ډاره د دښمن په تیښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله. وړمه شپه د همدې پوستې درې تنه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ ویشتل شوي وو او د پوستې قومندان له سیمې نه خپله کډه بار کړې د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې له دوو نورو پوستو د مجاهدینو د بریدونو له ډاره تښتېدلي وو د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون غرمه یوه بجه د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د شاولي په پوسته کې دوه تن نفوذي مجاهدینو په مزدور عسکرو د خپل ټوپک شپېلۍ راواړوله. په دې اتلوال برید کې څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. وروسته دواړه مجاهدین د دښمن له یو راکټ، دوه کارمولي ټوپکونو، دوو کلاشینکوپونو، یو ثقیل، یوې توپنچې او ګڼ شمېر نور مهماتو سره تر مجاهدینو پورې راورسېدل. همداراز له ارغنداب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي د همدې ولسوالۍ د باغ د سیمې د مزدوري اردو د پوستې د قومندان حاجي متي زوی داود چې په همدې سیمه کې د یوې بلې پوستې قومندان و او څو ورځې وړاندې د مرکز قلات اړوند د باوړیو په سیمه کې د وسلوال برید په ترڅ کې ژوبل شوی و بیګا شپه د سختو ټپونو له امله ومړ او نور یې د تل لپاره مسلمانان له شره وژغورل شول له کندوز ولایت نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې د یاد ولایت له چاردلې ولسوالۍ څخه د دښمن عملیاتي قوه تېر ماخستن مهال له تیارې څخه په ګټه اخیستنې بیرته وتښتېده یاده قوه د نوموړې ولسوالۍ سړک پایین اړوندو سیمو ته د عملیاتو په موخه راغلې وه وحشي دښمن په سیمه کې د ملکي خلکو په خلاف پراخ وحشتونه ترسره کړل کورونه یې بمبار کړل میرمنې ماشومان او ګڼ نارینه یې شهیدان او ټپیان کړل، د خلکو فصلونه یې له منځه یوړل او ډیر شمیر کورنۍ یې له خپلو سیمه کډه کولو ته اړې کړې. دښمن تېره ورځ ماسپښین په مجاهدینو هم بریدونه ترسره کړل، خو د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ شو. معلومات ښیي په دښمن د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماینونو چاودنې او مخامخ ناڅاپي بریدونه ترسره شول چې له امله په یوه چاودنه کې یو ټانګ ویجاړ، پنځه تنه عسکر له منځه لاړل. دغه راز دښمن ته نور تلفات هم واوښتل، خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. په خبر کې ویل شوي، وحشي دښمن راغلې قوه په سیمه کې د بې دفاع او مظلومو ملکیانو له ځورولو پرته بله هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده. د جګړې په ټول جریان کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید او یو بل ژوبل دی د یرغلګرو او ګوډاګیو د وحشتونو په لړۍ کې پرون مازدیګر د فراه ولایت د قلعهګاو ولسوالۍ اړوند د کاریزک په سیمه کې د ملکي خلکو یو کلینیک بمبار کړ په پیښه کې یاد کلینیک او پکې سامانون له منځه تللي او خلک له دې یوه صحي کلینیک نه هم محروم کړل شول د یاد ولایت د ګلستان ولسوالۍ اړوند د توت په سیمه کې په مزدور اربکیانو هغه مهال وسلوال برید ترسره شو چې سیمې ته په ګڼ شمېر کې راوتلي وو د برید په پایله کې یو تن اربکی ژوندی نیول شوی او درې موټر سایکل د مجاهدینو لاسته ورغلل د روزګان ولایت د دراود ولسوالۍ اړوند د چتو د پلا او رودخانې په سیمو کې د مزدور دښمن په دوو امنیتي پوستو وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی او وروستی خبر دا چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند جهاد مینه سیمه کې د ضربتي عسکرو په مهم افسر ذبیح الله د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ نوموړی د یاد مرکز اړوند شکرخیلو سیمې اوسېدونکی او له دې مخکې یې په کمانډو عسکرو کې دنده ترسره کوله.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 انشاء الله مقدس جهاد د بریا په لوري روان دی او کفري اشغالګر له تیښتې سره مخامخ کیدونکي دي الله يا الله الله يا الله قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د وی سیاسي تبصرې اوریدلو تر راګرځبو چې د اسلامي امارت وړمه ورځ امریکایي الوتکو د میدان وردګ جلریز ولسوالۍ په زیولات سیمه کې د کرهڼې یا زراعت یوه ډیره ښایسته لیسه داسې بمبار کړه چې نږدې له خاورو سره یې خاورې کړه همدا ډول یې وړمه شپه د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په تودنک سیمه کې د ماشومانو یوه دیني مدرسه او ابتدایه ښوونځی چې د ابو حنیفه په مدرسه او ښوونځي سره یې شهرت درلود همغه شان بمبار کړ لکه د جلریز لیسه امریکایي اشغالګرو یاده لیسه وروسته له هغه بمبار کړه چې په همدې سیمه کې دوه امریکایي یرغلګر عسکر له مجاهدینو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شول او یو شمیر نور یې ټپیان شول دوی همیشه دا کار کوي چې کله د مجاهدینو له لاسه صدمه وویني بیا د هغه غچ له ولسي خلکو اخلي که نه تاسو وګورئ د جلریز د لیسې دا ښکلې ودانۍ پر ښکاره ډاګ ولاړه ده دلته خو د طالب د پټېدلو احتمال هم نشته که فرضاً دا ومنو چې دلته مجاهدین وو نو آیا دوی داسې نشوای کولای چې هغوی ته له هواره ښکته شي چاپه ورباندې ووهي او ژوندي یې ونیسي لکه دا همیشه چې د عامو خلکو پر کورونو په دې نامه چاپې وهي چې دلته وسلوال مجاهدین دي او حال دا چې تر اوسه یې هیڅوک موندلي نه دي نو دا لیسا یې ولې بمبار کړه په کومه ګناه او چې بمبار یې کړه نو کوم دي هغه مجاهدین چې دوی پکې شهیدان کړل هغوی خو دې میډیا ته وښیي دغه رنګه د فراه په مدرسه او ابتدایه ښوونځي کې یې څوک په شهادت ورسول آیا کوم وسلوال طالب پکښې و چې دا هیڅ نشته نو بیا د لیسې مدرسې کلینیک مسجد بازار کلیو او کورونو ګناه څه ده چې دا اشغالګر کافران او د هغوی لاسپوڅي ګوډاګیان یې بمباروي آیا په دې وحشت سره دوی غواړي چې د دې غیور ملت په زړه کې رعب واچوي او بیا یې په دې توګه د ځان تابع کړي دې اشغالګرو د هغوی ګوډاګیانو او د دوی اړوندو رسنیو خو همیشه دا د ځان لپاره یو تبلیغاتي شعار ګرځولی چې دوی دلته د خلکو د تعلیم، صحت او بیا آبادۍ لپاره راغلي دي او بیا آبادۍ لپاره راغلي دي او په طالبانو پسې همیشه دروغ وایي چې د تعلیم، ترقۍ او آبادۍ دښمنان دي. اوس خو به تاسو ته هم دا هر څه سرچپه ثابت شوي وي مجاهدین مدرسې مکاتب کلینیکونه او بازارونه آبادوي خو اشغالګر کافران او د هغوی بې ضمیره مزدوران یې ورانوي د کندوز مدرسه یې له یو سلو پنځوس ماشومانو سره لوټې لوټې کړه د جلریز لیسه یې هواره کړه د فراه ابتدایه ښوونځی یې بمبار کړ په سلګونو نورې دا ډول مدرسې او مساجد یې په بمونو ړنګ کړي او له منځه یې وړي دي. د کابل ګاونډ لوګر ولایت ته دې سر ورښکاره شي چې په دې لنډ وخت کې یې څومره وحشتونه کړي، د دغو پرله پسې جنایتونو د غندنې او یا اقلا راپور ورکولو لپاره تر اوسه هیڅ کومه په اصطلاح ازاده رسنۍ یا کوم بل بشري او بین المللي واقعا خواخوږی نهاد نه دی پیدا شوی چې راپور یې نشر کړي او پیښه وڅیړي نو آیا اوس هم خلک فکر کوي چې یرغلګر او غلامان یې دلته د ولس د سوکالۍ، تعلیم، ترقۍ او هوسایۍ لپاره راغلي دي؟ په کابل کې د جنکیري له خوا مسلط شویو ګوډاګیانو ته خو نه ملت د یو مسؤل او باوجدانه انسانانو په سترګه ګوري او نه دوی تر اوسه پورې داسې کارنامه انجام کړې چې وښیي دا خلک د یرغلګرو د ګټو د ساتنې او هغوی ته د بې شرمانه غلامۍ نه پرته نوره کومه ایجنډا لري او یا دا احساس ورسره وي چې خلک ګمان وکړي چې دوی هم افغانان دي او یا د افغانیت شعور لري یرغلګر چې هر څومره ستر جنایت او یا قتل عام وکړي دوی یې تاییدوي او هغوی ته د براعت پیدا کولو هڅې کوي او جنرالانو ته یې پر اوږو مډالونه ورټومبي نو د زور ظلم او جبر په داسې یو حالت کې د دې مجبور ولس مسؤلیت دا دی چې ټول په یوه غږ را اوچت شي او د اسلامي امارت د جهادي قافلې ترڅنګ د متجاوز کافر او د هغوی د بېننګه مزدورانو د ظلم په وړاندې یو موټی ودرېږي او د خدای تعالی جل جلاله دا فرض عین حکم یعنی جهاد ته په عملی ډول ملا وتړي که څه هم زموږ په مسلمان ولس کې اوس داسې ډیر کم خلک شته چې په جهاد کې دې برخه ونه لري جهاد د مسلمانانو لپاره الله تعالی د خلاصون هغه وسیله بللې چې د خپل سر مال ناموس دین اولاد مال عزت او خپل هویت د ساتنې تر ټولو غوره بلل شوې ده تر څو به دا ولس د یرغلګرو او د هغوی د ګوډاګیانو د ظلم تر چاړې لاندې په دومره بې دردۍ سره په داسې تدریجي مرګ وژل کیږي له دې حالت څخه د خلاصون تر ټولو غوره یوازینۍ لار دا ده چې الله تعالی یې خپلو مؤمنو بندګانو ته هدایت کړی چې د کافر د تجاوز او د ظالم د ظلم په وړاندې چپ مه پاتې کیږئ